تاسو خدمت کې ساز کوم الحمد لله رب العالمين کې اثبات عقیده توحید الرحمن الرحیم کې اثبات عقیده رسالت او په مالک یوم الدین کې اثبات عقیده اخرت کله چې دا درې آیاتونه مبارکه وویل شول د هغې تشریح وشوله نو انسان زړه کې دا خبره راغله چې الله جل جلاله واحد لا شریک دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غیخ کله خایستا پیغمبر او دا پته ولګی دا چې دا دنیا دار العمل دی او آخرت هغه د جزا والا کور دی نو خود بخود انسان فطري طور سره، عقلي طور سره به اقرار د دې کوي چې اياک نعبد چې خاص تعالی مونږ عبادت کوو ځکه د عبادت شوق د بندګي شوق هغه زمون فطرت ومنل هغه زمون عقل ومنل فلهذا اياک نعبد خاص تا له مونږ الله عبادت کوو اوس عبادت کې ډېرې خبرې راځي بنده وایي چې د عبادت مطلب دا ده څه چې الله حلال بللی دي زه به حلال بولم عمل کې به راړم څه چې الله حرام بللی دي اب زه حرام بولم ځان ورنه بچ کوم الله جل جلاله پمونږ باندې عبادت فرض کړی پیا کنه عبادت کوم وعده کوم اي الله کله چې د مانځه ټایم وي پنځه وخت مونږ په ما فرض دی او د ایا کنعبد په صورت کې زما امتحان د مانځه په صورت کې اخیستل کیږي زه به مانځه لزم او کله رمضان روزه راشي نو د رمضان په روژې کې به زه ای الله په اخلاص او محبت او شوق سره د عظیم شان عبادت د رمضان د روزې دا فریضه به ادا کوم د کما سوی لري ایاک نعم د قشان تا چې کله الله جل جلاله مال مال راک او زې مالدار کړم حلال رزق را تراک نو د حلال رزق سره فریضه زکات دا تړل دي فلهذا زبدا زکات هم ادا کوم او الله جل جلاله د پاره به ادا کوم چې الله تعالی ما باندې احسان کړی دا مالدار دې کړم غنی دې کړم فلهذا زبدا فریضه زکات ادا کوم د حج والا موسم راغی او حج په ما باندې فرض وی نو زه به دا حج په ډېر اخلاص او محبت دا د عشق والا عبادت دا به زه ډېر شوق سره ادا کوم ګناهونه به ځان بچ کوم کوم قسم ګناوي چې په هغه الله او د الله کلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفقېږي او ګناه به خلک دروغ به نه وي دروغ غیبت به نه کوم بهتان تهمت به چا پسې نه وایم چغلی به نه کوم حسد به نه کوم د ګناهونو به ځان بچ کوم سود به نه کوم رشوت به نه علم چې څونه ګناهونه دي د دې نه به ځان بچ کوم اوس په دې وخت کې د یو مسلمان او د یو مؤمن سره دا فکر پیدا شي چې په ما دون درنی درنی او غټي غټي ذمہواریانی دی الله جل جلاله طرف نه عائد شولې او ذمہواران را باندې راغللې او ما اقرار وکوم منل اوس خدا عمل میدان نه میدان کارزار دی زندگی به تیروم عباداتو کې تا ته مشکل وي ما ته ورته منډه کړه ما نه مدد وغواړه چې ته زما د عبدیت اقرار دی وکړه ایاک نعبدو دی وویل نو الله ډیر غیرتی ذات تا زبتا قدم په قدم چې کلم تا ته مشکل پیدا کیږي چې موږ دا اقرار کوو په مانځ کې ویلاړ یو زموږ د منځونو خاصه محال دار روی در محراب دل درگاه خر این چنین تسبیح کئی دارد اثر حضرت تنویر مولا فرمائی این چنین تسبیح نیز دارد اثر د دې معاصر خلکین زړه خو زړه دی عبادت معنا غلامی چې مونږ دا وایي یا کا نعبد مونږ وایي ای الله مونږ خاص تا بندگان یو ای الله مونږ ستا غلامان یو او ستا د غلامی په مقابل کې د غیر د غیر غلامی مونږ تکراو ای یا کا نعبد مونږ ستا غلامان مونږ ستا بندګان یو د مخلوق غلام مونږ نه یو د خالق غلام ولی ما ته ګوره سړی غلام د هغه چا جوړیږي چې په هغې کې کمالات وي هغې کې لوی لوی صفات وي الله جل جلاله کې لوی نه لوی صفت دار چې دا خالق دی الله جل جلاله کې لوی نه لوی صفت دار چې دا مالک دی نو خالق زمون الله دی مالک زمون الله دی فروردگار رب العالمین الله دا معبود الله دا اوهو چې الله خالق هم دا الله مالک هم دا الله رازق هم دا الله معبود هم دا الله رب العالمین هم دا د دې تقاضا ده چې انسان به د الله صحیح په حقيقي معنو سره غلام جوړ شي او د خپل غلامي امتحان ورکړي د غلامي امتحان دا چې الله احکام اومني د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات عمل کراړي او د ګناهونو نه ځان بچي دی الله او د هغه رخ کلی پیغمبر د مخالفت نه د نافرمانی نه ځان بچي لکه دون لوی الله هغه قابل درې ده چې د هغې اطاعت وشي واجب الاطاعت لازم الاطاعت فرمان برداری سره د الله شان مناسب ده د خالق شان مناسب ده د مالک شان مناسب ده د معبود شان مناسب ده هغه د رازق شان مناسب ده بنده بسې نو ایا کنا اے الله مون خاص تعالی عبادت کو تا بندگی باقی ټول ټول غلامیان خالی باقی ټول اطاعتونه فرمان برداري مو پرې خو الله جل جلاله خپل پیغمبر رسول الله مبارک فرمایي سو سي ارشاد مبارک فرمایي لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق کسای د مخلوق سونه اطاعت او فرمان برداری کوي دا په حقیقت کې د الله نه فرمانی ایاک نعم خاص مونږ تعالی عبادت کو تا غلامی کو تا حکم منو کستار حکم مخالف سونه طاقتور زورور وی داغه خبره مونږ نه منو کړي روي سربرای مملکت بادشاه وي اقتدار والی زما عزیز او قریب وي پلار وي مور وي رشتہ دار وي بچي وي داغه خبره زنه منم داغه اطاعت ستا په مخالفت کې چرته هم نکوم اياک نعبد دې مطلب دغه پیغمبر اسلام مبارک مونږ ته ارشاد فرمایي چې تاسو باندې څوک امیر مقرر شي مشر نو تاسو د هغې اطاعت کوئ د هغې خبره منئ د اطاعت امیر په اسلام کې یو ډېر لویه فلسفه ده خیر دا خو بیا بله موضوع ده د امیر اطاعت د هغې خبره منل خو لیکن دا نه ده چې امیر څنګه تا ته حکم کوي اب منی کلم چې تا ته امیر د الله جل جلاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د شریعت احکام برابر حکم کی په هغه کې به اطاعت کوي او که د هغه خلاف حکم یې درته وکړلو ته به وایې ما الله سره معاهده کړې ده ما الله سره اشنایي اچولې ده الله د محبت معامله مې اچولې په ایاکا نعبدو کې تا ولا خبره نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې یو مسلمانه بیبي وي هغه د خپل شوهر او د خپل خاوند خبره دی مني د هغې اطاعت دی کوي حدیث مبارک کې راځي که د الله جل جلاله نه سوا بل چاله سجده جائزه وي نو ما باندې خزله حکم کړو چې خپل خاوندان نه سجده وکړي خو لیکن د الله جل جلاله نه سوا بل چاله سجده جایزه نه ده حرام ده ذکر حکم نکو اوس دا ضروری نه ده چې یو خاون یو مسلمان مؤمن بی بلا خلاف شریعت حکم کوي او دا مسلمان بی خامخا دا حکم دسی نه نه جائز خبرو کې به اطاعت کوي او ناجائز خبرو کې به مخالفت کوي ایاک نعبد خاص تعالی موږ عبادت کو احادیث مبارکه او کې راځي چې تاسو د خپل والدینو احترام کوئ د هغه اطاعت کوئ د هغه خبره منئ خو لیکن دا نه چې تا ته والدین په څه باندې حکم کوي که هغه د شریعت خلاف وي هم که د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احکام د حکمونو خلاف هم تبې منی نه په دې وخت کې د الله حکم دا دی چې مخالفت وکړه د والدینو یو صحابي غالبا حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان را مسلمان شو او دې بل مور ډېر احترام کول ډېر زیات ادب به کول نمونه او یو قسم خو چې کله اسلام راړل مور ور باندې خبره شو چې زما بچي اسلام راړل مسلمان شوی دی د الله جل جلاله او د هغه د خپل پیغمبر د غلامی توق غار کې اچولې ده د الله او د الله د رسول عاشق جوړ شوی ده طالب د جنت جوړ شوی ده بیزار د جهنم نه جوړ شوی ده د الله په پارټي کې داخل شوی ده د شیطان د پارټي نه اوته ده نو مور سورته وای د وړي ادب احترام کړو مړی ورته راړه او به ولا راړه مور ورته وای سات زبا وبنسکم زبا خوراک نکوم څو پرې ته په محمد باندې بیا کافر شوی نه اعوذ بالله من ذلک څو پورې طالب د پیغمبر د شریعت د پیغمبر علی السلام او د الله د غلامی د اعزاز دی په ذلت نه بدل کړي څو پورې زه وب نسکم وجه سره زه به وب نسکم خوراک بنکم د اغه نه به زه مړ شم او بیا به تا والا قبیله تا خپلوان تا دوستان وای چې سعد د وجنا د سعد اسلام د وجنا مور مړ شول مور نو خلک بدل پیغور درکې پیغور استاد وګورئ حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ پیغور لکتلی کنه خدای حکم لکتلی تاسو وګورئ هغه څه ورته وایي مور یې اوس کړه ډېرې زارۍ ورته کوي مینت ورته کوي سماجت ورته کوي مور یې اوبه اوس کړه مور وینا وګنس دی ورته وی وی خبره وا د الله جل جلاله عشق او د پیغمبر علی السلام عشق او محبت زما زړه کو شوی او هغه زما زړه کې ځای نیولې ده د هغه د محبت په مقابل کې د الله او د الله د رسول د غلامی په مقابل کې کته سل زله مرشي او سل زله ژوندۍ شي دا خیال نه وباسه چې زه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله په دین باندې کافر کی کافر کیږي کس کې وېس کې کنه اس کې بعض روایتو کې راځي چې دا چن صحابه نبی رسول الله مبارک تلاړل چې زموږ والدین خوراک او اسکاک نه کوي او په یو مشکل کې گرفتار شوی والدین دي پیغمبر اسلام مبارک ورته ارشاد فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي اوسین الانسان بوالديه حسنا الله وی ما حکم کړی دا امر می کړی دا انسان لا مسلمان لا مؤمن لا چې دا بل خپل والدینو سره احسان کوي خدمت به کوي ادب به کوي بد خبر به نور ته کوي ضرر به نور ته وصینا الانسان بوالديه حسنا احسان ورسره کوي خېګړه ورسره کوي خو لیکن د والدینو د احسان او د خېګړي الله جل جلاله یو حد مقرر کړی دی یو حد دی فرمایي وصينا الانسان بوالديه حسنا ان جاهداك لتشرك بي فلا تطعهما ما ليس لك به علم من مخکې آیات ترا فرمای ما انسان له حکم کړی چې د والدینو سره خېګړه کوي خدمت کوي بد خبره مورته کوي کنځلې مورته کوي اگر که مشرک ولې نه وي اگر که کافر ولې نه وي خو لیکن که د والدینو خبره دی حد ته ورسېده چې ته کافر کولې کافر کولې او ته مشرک کولې او تا ته په ګناه باندې حکم کولو او دې کوشش لګیا کړو بیا ته فلا تطیعهما هغه دواړو خبره ممنه بیا هغه وخت کې دا ووایه چې نه نه مورې نه نه پلاره زه د الله غلام یم زه د رسول الله مبارک غلام یم فلهذا ستا حکم د الله او د الله د پیغمبر د حکم مخالف ده پیغمبر اسلام مبارک فرمایي تر څو پر یو مسلمان پر مؤمن نشي کېدلی تر څو پر چې زه د والدینو د مور او پلار د اولاد ورته محبوب نه یم ورته ګران نه یم په دې ځکه په پته لګیږي که چېرته تا د الله او د الله د رسول خبره ومنله د اولاد او د خځې خبره دې پرېښودله د مور خبره دې پرېښودله یقیني ته مؤمن یې تا د الله او د الله د رسول سره محبت ته او تر ایا کنه عبد بهترین مصداق مصداق اوس مونږ ګورو چې مونږ له اقرار کو پر هر مانځ کې پر اقرار کې مونږ سونه صادق پر ان شاء الله العزيز بل جمعه باندې خبره کو صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين